او زیات بحث د منافقانو او د يهوديانو سره شوی دی ځکه دا د مدینه منورې باشندگانو علاوه د صحابه کرامو نو د مخکې رکو کې د يهوديانو او د منافقانو بیان شو چې دوی مسلمانو یې نه در وخت کې پوس پوس شروع هغه د خپل وړ حضور مبارک بس غیر ضروری خبرو باندې تنور وړ مجالس آداب هم بیان شو دې رکو کې د منافقانو یو خپل بیان د منافقانو بیان دا مدینه منوره کې الم تر الى الذين تولوا قوما تنوینه نګوري هغه خلق ته چې دوستانه ده د داسې قوم سره غالب الله عليهم چې خدای په پاغي غضب نازل کړي دا قوم منافق دا خلک چې دي منافقان یا دای خدای په او هغه قوم چې خدای په غضب نازل کړي وي هغه يهوديان وي دا منافقان دوستانه د يهوديان سره مغضوب علیهم قوم سره ما هم منکم دا منافقان تاسو نه مری په خلی په تاسو سره جی جان کې په پزړه کې تاسو سره نه وي ولا منهم نه دا غي نه دي ځکه نه تبن خو يهوديان نه دي بیا چې مزبزب بد دی هغه کردار چې دوی ادا کوي کوم کردار او عمل چې دوی کوي ډېر حرام اتخذوا ايمانهم جنتا دوی نیولي دي د خپل قسمونه ډال د خپل حفاظت لپاره چې چرته ګیر شي چې دا عملې وي نو زر قسمونه شروع کوي ته موږ دا مسلمانانو پسې به خبرې کوي حضور پاک ته سپکې ویلي دي خدای خدای پاک به د وحی په ذریعه خبر کړ نو چې به راوصل قسمونه به وکړو نو اتخذوا ایمانهم دینی ولی دی قسمونه خپل جننا آ حفاظت د ځان لپاره فصدوا عن سبیل الله په دې طریقه خلق منع کوي د خدای دلالانه یعنی ځان له مسلمانانو سپکه کوي د حضور سپکه کوي چې خلق حضور پاک پسې نشي اچونی ولی شي نو یې سه نو ویل فلم مالا المهین دی دا پا عذاب سپکون کے لن تغنیانهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعا پیدا بونا رسی بیت دی مالنا اولاد دخده پا مقابلہ کے حس شے دوی سره ډېر بنګلې او هغه هم دې او پیسې دولت ته خدای د عذاب نه وکړي هغه مال دولت به بچ نشي اولئک اصحاب النار دا د دوزخ خلق دی هم فیها خالدون دی به دوزخ کې همیشه یوم یبعثهم الله جميعا دا بارزی چې خدای پاک د ټول راپور ته دي د قبرونو نه فیحلفون له انت به خدای ته قسمونه خوري چې سه مو هټیک مسلمانان کما یحلفون لكم لك په دنیا کې چې دوی قسمونه خوري تاسو ته ويحسبون انهم على شيء او دوی ګمان کوي چې موږ هم څه په یو لار یو زموږ یعنی موږ هم څه دین لرو څه طریقه لرو خدای وی هیڅ شي نه لري الا انهم هم الكاذبون بشک دوی دروغجن دي د دوی لا او اسلام منافق سره همیشه بوزدل جون دی بی اطمینان یا لکه کفر اختیار کا سره كتب الله خدای فیصله کړی دا ګوره دا منافقان ته ورول کوي چې خدای فیصله کړی دا لاغلی بنا انا ورسولی زب غالب مو زما پیغمبر دا پیغمبر ما را لګلی دل بشان شوکت ورکوم به ختم یې شوا بشان منافقان کدا خبرو چې دا څه پکې دی به څه دی کوئی نه تحریک یو څومره ختم یوادون من حاد الله ورسوله چې دوی د دوستانو کې دا کار وکړه چې دا غي عزت دې د خدای او د رسول مؤمن به چاته د کافر سره دوستانه یو معاملات تلین دین دی او خو وزر فراج دا خبره هغه روانه یو د ظلم مینه او تعلق او همدردی لکه زمونږ صرف د دې وجه نه چې د دې هم دردې د روس سره دی هغه د روس سره دی او د لیبان مرګره نو د دې په ټول مینا روز شب د نجیب صفات دی انقلاب د ثور وین نه ولا انا کار په سیم انقلاب کو کلی فرق خلک یې شیدان کړل خلک د خپل وطن نه به وطن شو د انقلاب د کتابای ده نهرونه روان کړ په افغانستان باغونه جوړ کړ د خلک ته تباہ نو خدای وایي چې مسلمان دی به د خدای او د رسول د دشمن سره دوستانه وي تبونه مې یو خان چې پرشتیا ایمان لري په خدای او رسول او فرض رسونه یو دون من حد الله رسوله چې هغه دې د زړه مینه ولري دا خلق سره چې دا غي عزت دې د خدای او رسول اگر چې ولو کانو ابا اگر چې هغه هغه مخالف خپل پلان فرشتیا مسلمان به د خپل پلان سره مينونه کې چې د خدای او د رسول دشمن او ابنا هم خپل ځانونه او اخوان هم خپل لونه او عشیرت هم خپل خان قبیله ځکه اسلام کې قومیت نشته اسلام کې عقیده او نظریه ده هغه عقیده او نظریه چې د چا یا سمون د سره بولې هغه نیوی هغه زمون دشمن دی که د خپل پلار می او ورور می او نیکم می او ترګرو قومي قومیت څه نظریه نه ده نظام د حیات دی دا یو جذبه ده هغه جذبه که د شریعت سره برابر یو په ټک ټک نه ده خر نه کېره نو قوم او پښتون او قوم او پښتون الکه پښتون خو خر کی ایمان پکې نه نه کدا پښتون کې ایمان نه خو زما د سر ګل دی هغه دې پښتون کې ایمان نه زما دشمن دی کمیرو وي نو نو خدای وای رښتونی مسلمان هغه د هغه خلکو سره دوستانه ونګي د چا چې د خدای او د رسول سره د دي ولو كانوا آباهم اگر چې هغه خپل پلاران او ابناهم یې خپل ځامن او اخوانهم یې خپل لونه او عشیرتهم یا خپل قام قبیله خو چې دا ورته معلومي چې د نظریه د اسلام مخالفه ده دی ما سره دوستانو کې د اسلام ټول تعلق په نظریه باندې بنا دی په نسب باندې نه دی نسب ابو بکر صدیق تخپل زوی وي مشر ویسه جنگ به هغه وخت کافر او زوی په بدر کې کافرانو سره دی ویته مې د توري له لاندې راغلی وې خو ما وې پلار مې ده تا ته مې سنا غو خاندل وې قسم په خدای که ما لیدلی وې او زما د توري له لاندې راغلی وې سر به مې نه خاندلی د ابوبکر صدیق پلار رسته مسلمان شوی دی فتح د مکه کې نو یو ځل په مکه کې ابو قحافه دا غنوم دی د حضور په حق کې څه سپک الفاظ وویل او بدر جنگ کې جراح مخ مخ ته ورته لا ابو عبیده په پترس ته یې راپلان خامخا دریم ځل باندې چې واره چې شړق شو چې پوره اوچته کړه په میان دې وځای خپل پلا نو مسلمان دې پیږي نو خدای وای ته به ونه مې هغه قوم چې په رښتیا ایمان لري په خدای هغه پر اوسپنه ورځ چې دوی دي دوستانه او چې دا خلکو سره چې دا غي ضد دي د خپل رسول سره باغیان دي د خپل اگر چې هغه د دې خپل ځاني پلاران وي یې ځامن وي یې رونه وي او عشیرت هم وي عمر صاحب یې سه په جنگ بدر کې دا بندیوان دي ما تفلان کې ماما او علاقه کې دې سره او ته د عباس نه سر پرې کستا تر او علی تعفین ورکه غیرو اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا خلقا دي چې خدای د دوی په زړونو کې ایمان لیکل دي مقرر چې چا په زړه کې ایمان چې دا چا خدای او رسول کوي دا د په خدای او د رسول دشمنان بدی هر څوک چې کپلار یو وعیدهم بروح منه خدای د دې مضبوطیا کړی دا په خپل روح سره روح نور په خپل نور سره د دې په زړونو کې یو رڼا جوړه ده دا رڼا دا اثر دی چې دوی ته د اطمینان وعیدهم بروح منه خدای مضبوطیا کړی د دې د خپل طرف نه په یو نور سره اولئک علی نور من ربهم فدلته تعبیر په نور سره شو ځکه په هغه نور باندې حیات روحاني حاصلېږي چې په کوم څه حیات حاصلېږي روحاني هغه ته روح ويدخلهم دا مسلمانان بخته داخل کی جنات تجری من تحت الانهار هغه جنتونو ته چې بیګی دا غي په اونو کې نه هونه خالدین فیها بیبا همیشه پاوږي رضی الله عنه خدای د دین راضي شي دا څوک دي دا چې کوم مخکې دا آیات نازلېدل او دا د چا صفت دی دا د صحابه کرام رضی الله عنه خدای د دین راضي دي وردو عنه دی به د خدای نه خوشاله دومره نعمتونه به ورکړي چې دوی وایي خدای ما اولئک حزب الله دا د خدای ډله ده چې د هغوی د خدای د دشمن سره دشمني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ چې موږ شروع کول غواړو د دې نوم دی سورۃ الحشر په مدینه منوره کې نازل شوې دي سلیریش آیات او درې رکوعونه قرآن شریف کې دا یو کم شپږم سورۃ نو د دوی دا دوستانه به د دوی لپاره د دنیا او د آخرت شر مسلمان سړی د کافر سره دوستانه خو د استاد خلکو حال بیانې چې د چا ور سره دوی سره محبت د بنی نذیر هغه یهودیا مدینه منوره کې دا پرون بخاری شریف کې سبق وو یو درې غټ قومونو د یهودو یو ته بنی قینقاع بل ته بنی نذیر او بل ته بنی قریظه د دواړو جهانو سردار چې مدینه ته راغی نو هغه دا حکمت وکړ چې دا ټول یې راغونډول او یو معاهده یې لیکل معاهده کې دا چې موږ به یو بل سره جنګ نه کوو دویم دا که په تاسو چا حمله کوله موږ به در سره امداد کوو او که په موږ کوله تاسو به امداد کوئ درېیم دا چې د یو بل د دشمنانو سره به همدردي نه کوو دا معاهده و نو دا بنی نذیر چې دا د مدینه یهودیان د قبا طرف ته اوسېدل دوه میله فاصله کې هلته یو ځمکه د خوړي هغې ته بویره وه باغونه او قلاګانې او کورونه او د دوی د مکې مکرمې د کافرانو سره خصوصي تعلق نو یو جنگ کې صحابه کرام وکم او یا شیدا شی وغه کې یو سړی را خلاصیو فلا راتن دا قوم یو د سړي د مدینه د طرف روان دی اوس ددن نه دی خبره او د دین نه دی خبره خدوم راوته چې تاسو څوک یې موږ غوښنی عامل مسلمان صحابي دې وی چې دې ظالمانو زموږ برکمه او یا ته ویل زه دا دوه په کې زه مړ کوم نو څه بدل خو به ترې وایم نو د شپې په هغه چورې دی را پاسې دا دواړه یې راغله دی یې راغی حضور پاک ته یې ویلو وی صاحب زمونږ یې دوه اویا دوه کم اویا کسان موږ غدر یې را سره پټکې بوتلي او ما کې په لاره دوه ورته وي کوم دوه اویا هغه دې ځای نه چې تللي اویا اویا دې ولې وجه دې خو عهد کړ او امان یې وکړ دې خو آرام دا غي نه څه خبره اسلام خو د غدر او د خیانت اجازه نه دی دا غلط کار دی هغه که غدر کړی نو غدر نه نو دې خو آرام خو نه خبره نو دې پکې کار نه کوي ټیک تر هغه قانون همو خو د غدر جواب په غدر حضور یې ذبیحت ورلېږم نو دې باندې نذیر سره دا معاهده او که پتا سو چې تدبیت راغی نو موږ بدل کړو تاسو که موږ راغی نو تاسو بارک نو حضور مبارک ورغی چې صحابه کرام او سره باندې نذیر چې دا شان دی او نو سره په موږ دی تر راغلی نو تاسو را سره تاسو کې دی ویلې را سره څه بیا مکو لار مشوره وکړه حضور پاک زمون دې ته راغلی فیصله کول غواړي نو دیوال سره ناسو دی او حالا عمار یو سړی تیار که دا غنم دی عمر ابن جحاش چې ته به یو ګټه والې او د بره نه به په حضور پاک ولاړو همیچنې پل داسې ویلو نو دې چې مړ شي دی به ګورو سره هغې کې یو پیار یهودي سلام یې مشکم علاقه یو خو زمونږ د دوی سره معامله بل دې وخت کې دې لپاره هم راځي او قسم دې پیغمبر دې پرشتیا خدای پاک دې خبر کیږي هغه وینا خپل کار کوي دوی دا مشوره کوله سړی خېجي خدای په حضور پاک ته وحی راولې چې دوی دې نه راپا دې غل راپا چې لکه بار په دې سره یا نور ته مولوی صحابه غل راغی په سر په مزه مزه خپل دماغ سره صحابه په انتظار کې هغه د منافقانو سره دوستانه او عبد الله بن ابي منافق ورته الا من غذر کسان تاسو سره ورونه کوله دی ورته وی او به ورتل نه دا تاسو ته ته مونږ دې اشاره کوي منافقان خیر چې بي امداد لا ورنه راو حضور پاک په هغه ته باج خجری ولا او ته دا مال دولت عاشقان دروازې بدل کړو دا چې بدرې خجرې ولا او څو له دې د غسکونو د پارسي ولا خې هغه چې غته یې سه خلا پرانی خلاګان پرانی سه نور د پښتنو وي او چار سره په خپل باندې سم رسولي شي وي اصله هغه نور زیاده دی وتا پس ټول یو څه خدای راکې سه دې اشاره کوي او منافقان دوی چې تاسو د چا سره دوستانه د داوی په شرداش امناتکانو چې څه وعده ورسره کړې وي سمي بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما هغه مال دولت چې بغیر جنگ جګړې واغې شي شاعر نه کوي هغه د حضور پاک په اختیار کې هغه په سمهاجرینو هغه تقسیم کړ ځکه انصار زموږ په مدینه کې د مدینه باشندگان هغه مهاجرین نه دا مکه یې دا چې په خپل هم پکې انسان صرف یو دوه انصار له پکې او د خدای شان ته ګوره چې کوم يهودي ګټي غرزول د پاره په حضور پاک او خپل هغه پرې مسلمان دی هغه به صحابي دی یو هغه مسلمان چې دی یو بل هغه د ترځي دا خدای ځوړ مسلمانان انو ټول ایمان نه ورونه ویښته وایي چې دا داسې دا د لوی یو کرشمه وره هغه لوی دشمنان د اسلام چې په خپل بنگلو په مال او دولت راغلي او دا غي حشر یې څنګه چې د پیغمبر سره دشمني کوله هو الذي خدای غوي ذات ته اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب چې ویخ کل کافران له اهل کتاب يهوديان بني نذير من ديارهم دخل قروننا لاول الحشر اول جلاوه دا اول جلا وطنی د دې دې کې ضمن اشاره راغله چې د دې وسو سو جلا وطنی دي دا یو شورو اول جلا وطنی کې دې د مدینه منورې نو خپل شي د عمر صاحب د خیبر نو خپل ما ظننتم من يخرجوا اے مسلمانانو تاسو دا ګمان نو چې دی بلار شي وقذف في قلوبهم الرعب خدای د دې په زړونو کې هیبت پاره هغه عملی اخافیدل په اړه کشمیر ډیر طاقت ډیر خلاګان مضبوطه یخربون بیوتهم بیدینهم بیوانون کورونه خپل خپل لام کړکې او خپل روشندانونه او خپل خپل او به د مؤمنین او خلاصون د مسلمانانو ان د مسلمانانو د دې لپاره د وقوع سبب جوړ نسبت مسلمانانو ته نسبت د سبب یا پاتې ول مسلمانانو ورجولې پاتې بي بیا ول افصار عبرت والا د دې واقع نه یا د سترګو خاموما دا خدای منافقان ته چې دا چا په دوستانو فخر دی هغه په خدای دا فکر دا غینه عبرت والا وای یو ځل پتا سم نمبر را روان ولولا ان كتب على الله عليهم الجلاء که خدای نه به مقرر کړي په دوی جلا وطني یعنی دا یو عذاب او خدا عذاب یې نه ورکړي بل عذاب به کنه ورکړي دا خدای د ګرم نه شو بچ کېږي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء که خدای په نه مقرر کړي دا جلا وطني لعذبهم في الدنيا نو بل عذاب به کراوت کړي په دنیا او خدای پرې قولن ولهم في الاخره عذاب النار دا خو د دنیا سپیرتو دوی د پارا عذاب د اور دی په آخرت دا ولې ذالک بیانو خدای په د حق سره دښمنی نه کوي نه یو قوم سره د عملونو سره عملونه نه دی په ذالک بیانو شاء الله ورسوله دا په دې وجه چې دوی عزت کوي مخالفت کوي د خدای او رسول سره ومن یشاق الله څوک چې مخالفت کوي د خدای سره او د رسول سره ضد کوي فإن الله شدید العقاب نو خدای پاک چې دا ګرفت او عذاب دی اوس بعد خجورې پرې کړې نو دې منافقان به تاسو خدان ته مسلمانان وایي دا څه خجورې ملې پرې کړې او سم اولې او سوزولې خدای وی ارته چې شي وي خوشي وي لکه خجورې ولا سوزولې خدای دا غي جواب کوي په خپل دا منافقانو دا غي ګران جواب دی ما کفاتم من دینا کما قجوره چې تاسو پرې کړی دا او ترکتموها قائمتنا على رسولها یا پریخم دا ولا خپل وی ولا پریخم فباذن الله دا ټول د خدای په اراده شي چې سم کړی به سم کړی وليخزي الفاسقين فدي خدای رسوا کول فاسقان خفا کول وما افا الله على رسوله او هغه چې په ورک خپل پیغمبر لا منهم د يهودو د طرف فما اوجبتم عليه من خير تاسو نه دي ګرځول په دې اسونه ولا رکاب نو خا یعنی بغیر جنگ جګړې نه په اسونه او ګرځیدل نو خا جنگ جګړه ونه شو ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لكن خدای غالبا مسلط کوي خپل پیغمبران هغه چا چې خوښه خدای خپل پیغمبر په مسلط کې بغیر جنگ جګړې ډېر بې مال او دولت حاصل زمکي اصله والله على كل شيء قدير خدای پاک پاک چې د قدرت خاوند ما قال الله على رسوله اوس دا غي حکم بیان دا مخکې آیات کې دا وشو چې دا خدای پاک بغیر جنګ جګړه خپل پیغمبر نه وه نو د ایمان سره به څه کوي خدای د هغې حکم بیانوي ما افا الله علی رسوله کوم مال چې خدای ورکړ خپل پیغمبر من اهل القرآ د دې د کلو د خلقو د منلونو د دې یهودو د کلي ټول د دوی شو نو دا د دې اختیار د چا دی فلله وللرسول د دې اختیار په خدای دی او د رسول الله د خدای نوم تبرکن دی اختیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولذل قربا دا هغه حصہ و دا هغه حصہ په وفات ختم شو او رشتہ داران د حضور پاک رشتہ داران و قسمو یو هغه چې حضور پاک با هغه د حضور پاک امداد کړو د نفرت د وجنا هغه ته ورسه ورکړي او چا ته د فقر د وجنا نه هغه د نفرت هیڅ ختم د ځکه چې نفرت مسله نو چې فقیران سیدان یو غیله ورکی ولذل قربا او رشتہ دارانو د حضور لا ولیتام او یتیمان لا او مساکین او مسکینان لا او ابن السبیل او مسافران لا دا به دوی له ورکی لګي چا خاص حرف ته منو ورکی نو کینا یکون دولتا بین الدنیا منکم چې دا یو سرمایه نشي اما بین د مالدارانو کې فقط پتاسو خدای دا تقسیمون غواړي چې دا یو سرمایه د دولت جوړه نشي په مالدارانو یعنی صرف مالداران ته پیدا ونه دي چې د دې په لاسونو کې ګرځي راځي نه خدای دا تقسیمون غواړي چې دا مسکینان او یتیمان فقیران لوري وما آتاكم الرسول سشي چې در کې تاسو له پیغمبر کمال یو کا احکام فخذوها قبل چې بني نذیر خدای پاک د مدینه منورې نه رسوا او ذلیل او خدای او د هغه زمکه او باغونه خدای پاک مسلمانانو ته پاتې کړل د فه په شکل د خدای د فه حکم بیان یا مال دولت چې بغیر جنگ جګړې مسلمانان حاصل کیږي د فه وي نه هغه د خدای دی او د رسول الله اختیار ټول د حضور پاک دی حضور پاک ته ویل شو دا چا کارنامې چې په اسلام کې دا آیا عام او تر قیامت پورې ټول ته شامل دي چې فیض چې دا مال غنیمت بغیر جنگ جګړه ادا فقیرانو یتامو د مسکینانو شیر پاری به تقسیم وایي دا په تر قیامت پورې ختم او خدای اوس خاص مهاجرین او انصار یاد دینه معلومیږي چې سړی صدقه او خیرات کوي هغه کې د نیکان خلک ګوري علما طالبان د دین په کار کې مشغوله هغه سره احسان کول هغه د نور خلکو په نسبت زیات ځکه خدای فقیران یاد کړل او یتاما او مساکین او به خدای دی بالخصوص یادې للفقراء المهاجرین او هغه فقیران او مهاجرین لورکه الذين اخرجوا من ديارهم هغه مهاجرین چې راوښکلې شوي دي د خپلو کورونو نه واموالهم او د خپلو مالونو نه یبتغون فضلا من الله د هغې مقصود فضل د خدای په دنیا کې ورضوانا او رضا د خدای او په آخرت کې وینصرون الله ورسوله او امداد کوي د خدای او د رسول جهادونه ور سره کوي ویلا ورکه مهاجرین صحابه کرام یاد دې په مهاجرینو ټول ته فقیرانو ویل شي دا ټول په دې کې داخل دي لکه د دې قصونه په مکه مکرمه کې پاتې شي دلته خو دې د انصار په کورونو کې اوسېدل او انصار ځان سره په باغونو کې د زمیندارې په شکل شریک کړل نه خپل سشي نه درنو نو خدای اول د دې دا بیان کې چې دا فقیران دي او د دین دا معلومیږي زموږ عالمان وایي چې یو مسلمان د کفر ملک پریدي او د د پزمکه کافر قبضه وکي دا د کافر په قبضه کې لاړه غزمکه ځکه چې د دې مال دولت د دې په ملک کې پاتې وي نو خدای پاک ورته فقیر نه دا د احناف وایم نو للفقراء المهاجرین هغه فقیرانو مهاجرینو لور کې چې دا غي اول صفت دا دی الذين اخرجوا من ديارهم چې روخ کړی شي دي په زور او مجبورې د خپل کورونه اموالهم او مالونه خپل کور کو دا د دغه سړی نه هم سړی ته پکې آرام ډېرم بي صفات شو بهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا دوی دا کورونه او مال دولت صدبل صدقارنه نه پرې د دوی مقصد رضا فضل د خدای دی دنیا کې را باندې احسان کې او آخرت کې آرامه خوشاله شي فضل د دنیا سره تعلق لري او رضوان د آخرت سره دریم صفت یې دا دی وین سرون الله او رسول او دوی د خدای او د رسول د دین امداد کوي خدای وای اولئک هم الصادقون دا رښتونی دي خدای د مهاجرینو د رښتیاوالي تصدیق وکړ دوی لورکه او والذین تبعوا الدار او هغه مسلمانانو خپل لورکه چې اوسېدل په دار د مدینه منوره کې ول ایمان او اوسېدل په ایمان ایمان یو حلال دی بچو اوسېدل دې کې تضمین د بل فعل دی والذین تبعوا الدار واخلصوا الايمان هغه مسلمانان چې په مدینه کې اوسېدل مخکنه او په ایمان کې اوسېدل ایمان یې راوړل د لومبي صفت شو من قبلهم وړاندې د ورتلو د مهاجرینو نه د مهاجرینو نه مخکې دوی د مدینې باشندګان دي یوه او مخکې نه مسلمانان شي د هجرت نه دوی مخکې مسلمانان دا لومبي صفت شو دویم یحبون من حاجر الیهم د دې خوښ یا غرونه دوستان مسلمانان چې هجرت کوي دوی ته کني بظاهر خو دا څه خلک چې هغه سره سني په سړي باندې بوجي او د دې هجرت او به چې انصار ور سره امداد کوو د ټول عربو دشمنی په سر وارش ځکه دا په قریش را شړلی د مکی خلکو او مکی مکرمه ته په ټول عربو کې یو مرکزی حیثیت حاصلو نو دا مرکزی خلکو دشمنی په سر وارش نو د دوی خوخت مهاجرین دریم صفت ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتو نه محسوسه نه مومي په خپل سینو کې قسمه حاجت دا غنیمت چې دی مهاجرین ته ورکړي که حضور پاک دی تصور کی د دې په در کې اس قسمه خیال نه راځي اس قسمه حاجت هغه ته محسوسه وی ډیر ښه د دریم صفت ويوسرون على انفسهم دي محققي مهاجرين په خپل ځانونو ولو کان به خصاصا اگر چې د دې په خپل ډیر حاجت او فقر او ضرورت خپل ضرورت رسو کې یغې مخکې فانصار باندې د انصاریت صفت پر ختم کړل په ټول عالم کې د آدم علی السلام په قیامت پورې د حضور پاک د زمانه مهاجرینو په شان مهاجرین نشتا او دا د زمانه د انصار په شان انصار نشتا ځکه چې خدای د چا صفت کوي په خپل هغه د صفت ده اس قسمه دا غین یو خو منافقین او منافقین او مهاجرین بدیش هغه خو مسلمانان نه کنه کافر خو چې کوم مسلمان او هغه مهاجر د سره بوله رال کورونا دا چې دغه په کول حضور پاک ته یې سه مال سو کسان را کبل مال را نو چې رسیدل نن حضور پاک په حسن وختل نو په حسن تقسیم کړی هغه خپل کورونو ته بوتلی دی خپل کورونو کې وسور خپل ډوډۍ کې شریک کړی دی خپل نظر کې شریک کړی دی خپل زمکو او باغونو او کاروبار کې شریک کړی دومره قربانه نو حضور چې حضور وی دی لای خدای پاک وی بلدا سے حالات ویو سرون علا انفسهم دی مخکې کوي غوی په خپل ځان اگر چې د دې په خپل هم ډېر ضرورت وي نه دی لور حضور پاک چې لازم کې واغشته د بنی نذیر انصار یو صحابي ته انصار راځم هغه راځم کړ نو حضور پاک ورته وی کستا سو په خې لازم کې نیمه بتاسو له درکم نیمه بانصار له ورکم مهاجرین له نیمه تاسو خو دوی بتاسو په کورونو کې اوسېږي او کدا فخی ټول په دوی له ورکم ځکه د دوی کورونه نشته ځان له پکې کورونه جوړ کې اوس مکه بهش تاسو څنګه انصار وې سه ټول از مکه دوی له ورکم امون سره په کورونو کې بشری دي کورونه موږ سره بوسي یو مهاجرین دي دویم انصار دي دریم هغه خلک دي چې مهاجرین او انصار په دواړه په دې وجه نه د دې چې کوم یو سړي په زړه کې د مهاجرینو بغض وي د صحابه کرامو او د انصارو بغض وي د صحابه هغه مسلمان نه وي ځکه هغوی مسلمانان درې قسمه بیان کړي مهاجرین انصار هغه چې وروسته د دین نه راځي ځان ته مسلمان ولري د اسلام لپاره دا شرط دی دوه ډلې دي محبت د خدای د دوستانو او نفرت د خدای د دشمنانو حب الله او بغض الله دا ایمان سره یو سړی د خدای د اسلام دعوت کوي او د خدای د دشمنانو سره نفرت کوي او وزر یې سندول نو ته به د خدای د دوستانو سره محبت لرې د خدای د دشمنانو سره تاسو یې مسلمانانو تاسو د یاري باعث یې د دې په دینو کې د خدای نه زیات دا منافقان چې دي د خدای نه دومره نه یریږي او تاسو نه یریږي که د خدای نه یریږي نو دوی به رښتیا ایمان نه وروړي نو تجدید کوي دروغ وایي چې ځان لږ خدای خار دی د دې نه خبر او تاسو نه یریږي تاسو مخ په اسلام خبرې کوي نو لعنتم اشد عمر تاسو صح